آه آه. ابن الجزري رحمه الله د تعارف او د حمد او د صلات نفس اوس هغه اصلي مقصود کې شروع کا د دې وجنه و بعدو دا بعدو یو کلمه ده يؤتى بها للانتقال من غرض او اسلوب الى اخر دا بعدو هغه وخت کې ویل شي کنه چې د یوې خبرې نه بلې ته اوړي نو څه وایي و بعد او پس د دې مخکنۍ خبرې نه درته اوس یو بل خبره کوم صحیح شو دا بعدو دې لپاره وروړي شي او په دې باندې راتلل کول مستحب دي چې یو سړی وای بعدو یو شابه بعد طالبانو دې یو لوبي کوي تم پکې لوبي کوي تا زړه درسونه لیکلي نن به ما ته کاپی وغه ها اذن بیا وی چې ما نه یې شو کما نه یې شو تیرا ترایا ته ما ته کاپی وغه ورنه درس بمراتو خیر او چې تا لیکلي په خطبو کې دا راوړل مستحب وي او مصنف بعدو اما ورسره نه وي تقدیرا خو پکې موجود یا باقی نور خبره به تاسو د علم په کتابونو کې پیژنئ چې بعدو ظرف ته مقطوع نه اضافت ته او احوال اربعی دي نغه د دې سره مناسب خبرې نه دي د حمد او د صلات نفل د دیر خالی نومي درته وخورو ان هذه مقدمه مقدمه ده او بدی کې درته هغه سيزونه ذکر کوي چې قاری دې دوه پیژنې نو د دې وجه به قران صحیح کی بیا شیر نمبر 5 او 6 کې داغي وجه ذکر کړی مقصد د ناظم صاحب دا ده چې په دې مقدمه کې کوم خبرې ذکر کړې او کوم مسائل د دې پیجندل د دې وجه لپاره ضروری دي چې په دې سره قران تلاوت سميږي دا مخارج دي دا صفات دي او مخارج او صفات د تورونی چې قران ته ادا کړي خو تجوید صرف د دې دوه خبرو نوم نه دی چې صرف مخارج ته پیژندل او صرف صفات ته پیژندل بلکې د دې نه علاوه نور څیزونه او احکامات دي چې ته بلاغي خیال ساتي او قاریانو باندې راغي اهتمام لازمي او ضروری دی هغه سره تجوید خایسته کیږي حسن په ادا کې پیدا کیږي نو وقف او د ابتدا خبرې دي ها هغه ډېر لازمي او ضروری خبرې دي لکه تجوید خو دې بلباز ترتیل الحروف و معرفت الوقوف دا پکې وقف خبرې کړې دي نو پنځه خبرې ذکرې دي دا پیجندل لازمی او ضروری دي مخارج پیجندل صفات لازمه پیجندل هغه قواعد پیجندل چې تجوید به خاص تکیږي حسن به پیدا کیږي چې هغه د صفات عارضه وي سلورم وقف او ابتدا زيونه پیجندل پنځم رسم عثماني پیجندل دا کوم لیکل چې د قران دي تاسو مخ ته پراته دي دا وی رسم عثماني دا پیجندل علم رسم ډیر مبحثونه دي ډیر بحثونه دي پکې چې دا رساله مختصر کتاب دی نو ناظم ته په دې کې صرف دوه بحثونه د علم رسم ذکر کړی ها د مقطوع او د موصول ذکر کړي او د تای تانیف ذکر کړي نو قاریانو باندې دغه پنځه سیزونه پنځه سیزونه څه شی دي لازمي او ضروری دي وبعد او پس دما تقدمنا وبعد او پس د مخک کلامنا مخک کلام سو حمد و صلات بعد ما تقدم من الحمد والثناء ما نه بس چې دا تجوید طالبان ولا کوله ما سره چې څلور درجه سبق ویلې اوس زه پکې ټکه نه موم چې پکې مې ودا زه پويږي ونه شي چې کم از کم تجوید څو کې څلور درجه ویلې بیا تجوید کې بیا مزه کوي بیا پکې هر څه وایي نو طالب کې کوي اوس به پکې طالب لمیم زرما ګوري ته کوم ټکی اساني کنه هغه ورته پکې څه کوي تعلیم لا پته کوي قاری بس صرف د پښتو یو د درس کې زده کړی دي اخفا غنا او تجزونه هغه باندې چلیږي لګیا اوس کومه در تر ادا و چې وبعد کې دا واو لنستیناف ده او للعطف نه ده په تحقیق سره دا یو ابتدایي رساله ده مقدمه څه ته وایي دا مقدمه یو معنا یو رساله ده وړه ونته مقدمه فکسری د دال سره دا اعتراضات المعلمه ولا ذکر کړي چې کثره د دال پکې افصح ده مقدمه اسم فاعل د قدمه نه په معنا د تقدمه سره لك لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الا تتقدموا مولا علي القاری د ذکر کړی چې فتحه د دالم صحیح ده چې سره وای ان هذه مقدمه خو هغه لغت قليله ده الصح لغت سره مقدمه دا هغه سيزونو باره کې دا چې واجب دي په جندل داغه په قاری باندې یا ما مصدریه ده فی وجوب ذالک هم الله علی القاری سے ذکر کړی چې ما مصدریه ګرځول فی غایت الغرابه من القواعد العربیه څوک چې ما مصدریه ګرځي نو دا ډېر ناشنا خبره او چا چې اي علم نه مخ کې مضاف مقدر کړي وي چې تعلمه یا تعلیمه نو مولا علی القاری ته وای دا خبرم ډیر لره ده الکه په معنا ایزان پوي کوي او په کوم خبرو چې پويږي هغه وليږي چې په کوم نه پويږي هغه وليږي خیر ده سبا خو به پوي شي لکه چې قاری قران لري او دا څه نه پیژني نو دا ډېر لوی افسوس خبره دا کوم څیزونه چې په دې مقدمه کې ذکر کیږي او دا په قاری باندې پیژندل څه دي لازمی او ضروری دي لکه گاډه چله او پويږي بنا نو چې بنا پويږي ایا سره و ډرایور سره ناستو کنه هغه بکلا څه څور لوي ګیر روستو بګو کنه مخ کې کو غولو څه نه دي دا نو دا ډو درلو چې دا کوشش سکار به نو بس د تیر وېستو ډرایور چرالو دیواله مړه ګنټه دی شو رسته دې نه شو واله هغه ګنده دې او باز کوین خته چې په نه پويږي نو بیا به څه کوي ډیرونه به تر وباسي د ګاډي نه نو دغه شان چې تجوید دی نه کړی کنه او تلاوت کې لکه سیکل چل نه درځي سیکل چلیا لکثر دا ماشومان کله سر لیدلې یو کله خپل تړلې دې کلی چلولو کنه هر یو چې چل دې نه درځي کنه بیا هغه کې څه شي نقصانات جوړ او قران هغه بیا ډېر لازم شي ته په ایمان او چې خلی تجوید نه کړي ابن جزري وي بما على قارئه يعلم قاربان لازم یا به قران لولي یا به نه لولي وجد حسب یا به قران تلاوت منی یا بنما نو کنه من خو هغه شی او کمنه نو بیا به خالی نه یا به تجوید کړي یا به نه کړي نو کدی کړي صحیح به او کدی نه کړي نو غلط به فتعین الکوتق للبتک خبر شو ها فيما على قاربه ان يعلم قاری باندې پکار دی دا خبره او پیجن ان هذه مقدمه وای بیشک دا مقدمه ده اے هذه کی سیاده ما تاسو ته مخ کې ویلو دا خطبه یا ابتداییه ده اول کې خطبه ولیکل بیا کتاب ولیکل دا خطبه چوس او یا دا خطبه څه ده الحاقیه ده معنا و دې کتاب لیکل وروسته خطبه ولیکل که الحاقیه شي نو هذه مطلب څه دی هذه ما چې ته ولیکل او که اول کې دا لیکلي وروسته کتاب لیکي نو هذه اشاره څه ده عادت په موجود په ذهن د په ذهن کې کوم خبرې دي هغه یاد دی هغه خبر المنح الفکری والا کړی دا شرح د مقدمه الجزري ده او مولا علي القاري ته هغه خبره کړې ده ان هذه بشک دا رساله چې کوم ده ان هذه المنح الفكريه ولا سوي بشک دا رساله او الارجوزه او القصيده یا دا ارجوزه موړو کې کتاب ته وي قصيده موړو کې کتاب معنا دا د دې بحر رجز دی الکا تاسو په کتابونو کې وایي مقدمه دې ذکر کیږي نه وای دا مقدمه العلم دا دا مقدمه الكتاب دې ته دا نه ده بلکې دې ځای کې د دې مقدمې نه مراد د دې کتاب نوم دی د دې کتاب نوم څه دی المقدمه الجزريه دا مقدمه نه ده چې په کتابونو کې اول مقدمه یو بیا په مقصود طرف ته اشاره ای ها دا عین د دې کتاب نوم دی ها او دا علم تجوید ټول چې راواخلې کنه په نسبت د قراءات دا ټول علم تجوید یو مقدمه ده علم قراءات بحر لا ساحل له ده علم قراءات دومره علم دی چې استاد نحو علم په پیالې کې براش او د قراءات علم لکه سمندر نشي قراءات دومره اوس یو ځړې به نه خبر او ځان له خبره یقین وګد علم القراءات کوم علم دی هغه ډېر لوی علم دی انا هو بداغین یو جزء ګڼي تر بداغین یو جزء ګڼي نو دا ټول علم تجوید چې مقدمه الجزري کتاب دا د فن معتبرو کتابونو کې دی دا موږ تفصیلا وایو دا څنګه د لکه د امام سخاوي د منظومه په شان مو لفظي معنا وکړه باقي نور کتابونه دي نو کې موږ تفصیل نه کوم او مقارن صفات په تاسو راځي ذکر شوی نور خبرې ذکر کیږي قاعده هم شروع ده هغه کې به موږ صرف اشارات کوو